او محرم یې میندلو وریر ده یا بل سټیک ته که نه هغه حج ته سره رسي بیا مړی یې منې کولی نه شي چې نه حج ته به نه سې ته خو یې مو که نه ودي یې مو من کوښا یې مو په توشه حق ته او دا خو دومره مینده میاشت یا څلوېښت ورځې یا دوې میاشتې به که نه یې مو نه جدا وې یې مو حق تلفي کېږي نه شي منې کولی ځکه چې دا خو یوه فریضه ده کوي که نه وقال شفیرم له یم ان یمنها چې کله په دې کنه فریضه ده کوي مشبهین میس کو یا رمضان لري شهر وغلا بیا په دا واشه کنه مړه حق نه جواتږي په دا واشه مړه حق کنه هغه ختم ده اول به د فریضه ده کوي دنه بعد مړه حق ولته ده کیږي والحج منها حج کنه د فرایض نه ده حتی البته پیدا چې لو کان حج نفل کچې حج نه پلیو نه پی حج تطلا په دې باندې فرض نه وو بله ان يمنع ذات حق شته چې معنی کو کنه نه پلی رجنه معنی کول شي کنه چې ورې دې کله کله کنه مو ته ټوله جوړ شي او نه پلی حج نه منه کول شي ولو کال محرم فاسق نو کچره محرم فاسق وو محرم خوشتا خو خو هغه بدینه ده فاسق ته به اعتماد ده قالوا لا يجب عليها علمون فرمایي چې بیا په دې باندې حج ادا فرض نه په دې باندې حج تطلاق فرض نه ځکه چې کنه چې کومه فائدې ده پر کوم مقصد ده پر محرم ضروري ده هغه مقصد دې محرم نه ده کېږي لأن مقصود لا يحصل به مقصود نه حاضر يجي کنه په دې کې فاسق محرم سره دا فاسق ته بې دینه ده کنه او دا به کنه او پر یار شي کنه په چا به استعمالوي پیسې به په مده ګټي کنه په دې باندې څه د بار ده کنه دې ته څه کوي کنه چې دا مې یا کنه خیر دو یا مې مېر دو یا مې ودو ده کنه یا پلکې دو پلکې دو کنه نو دا به کنه حالت غاټه پکو په دې شدا باندې پکنه چې دا سم نفسي کې بیا په دې باندې طلاق نه فرض ولها ان تخرج مع كل محرم او دې ته حق شته چې دوزي د هر محرم سره یو ری دې محرم وي نکاح یې همیشه دې پر سره حرام وي کنه چې فاسق نه به دې ته کنه تلای شي سره الا ان يكون مجوسين مگر دا چې هغه مجوسي کا پیر وي مجوسی و کنه ا مجوسی نه ما سواد میرا چې کنه کمنه من محرم کا يهودي و د مسلمانانو دو کا نصراني و کا هندي و کنه اسره تل شي يو مجوس نه لانه يعتقد اباحه مناكحتها لانه يعتقد اباحه مناكحتها ځکه چې مجوسی اعتقاد لري د جواز د نکاح دی ا مجوسی دا مذهب دا او دا کې دا او دا تش پرستی چې د خپل خیر سره نکاح تړل شي خپل لیر سره نکاح تړل شي کنه هدي دا مذهب ده هغه اعتقاد لري د اباحت ته نکاح هد دی بیا هغه نه کنه د خطر شته کنه چا مجوسی دا چې کنه به چې څه په دې ګونه ګورېږي نه پلا چې استعمال نکو ولا يبرق نرى تسمى مذهبي ولا بي كنا اگر كا خروف دين ولا بي شریعت چې د غږېږي که نه دغه بې موقع نه غږېږي که نه چې چېرته به په دې لیار شي به چېرته څه واقعات پېښ شي که نه چې چېرته به سکس ویایي د به حج ته روانه وي مشتری بونی په دا درخواست غشې خانپور شمې ترجمه کړله ګرمۍ موسم به و بیا مازدیګر داسې خانپور جنکشن ده ډېر سټېشنه پر فوز کېږي که سټېشن ته به طالبان تلي چکر ته لوړ شوي رژا وه وګړه کې مټوي وته ودرولو میخو هغه په وړه باندې وی مجلس سره شریک کړو ا مجلس ساتي ته کوی چې تو ساتي کا چتر ونیسا کټنر ولي او چې د دې میسا چې پیړې ته تل کله هور ته تل دا دې کوی چې تو سره ډېر به ځان وسیتا او دا دا بزوی دا او افطار رژټم دا مو سره کې ته وسیتا انا رژا مې مت کې ته افطارو کې فارامونه تو سره بیا مې په ګاډي ګاډي شروع ولي په ګاډي شروع کړ ګاډي ته یې ټیم پوت ده خطو به کو حالت به کو کنه یار به تو شي وا شپادو یا به زویا زوی ده کنه هغه دې کارامو کا داسې وکا داسې وکا غیر سره کړل شي نه بلې کړه کای له ونای اذن خو کنه دا مقصد نه پیدا کیږي وسبیت التي بلحت حد شاوت بمنزل البارحات سبیا هغه وړي کې جل کې چې د حد شاوت تر سولوي مرهه کوي دا په مدرا د بلې کېدو حتی لا یسافر بها من غیر محرم دا به په سفر نشي به ولا بهر د محرم نه چې مرهه کوي دا به کوشش درې می محرم به سره وي مرهه کوي چې مرهه کې جل کوي تقریبا تقریبا 22 احکام دي چې هغه د بلې غوند حکم نه دي کنه یا مرهه کې ځن کې یا مرهه کې جل کوي بلې بني خو احکام دي بلې یو حکم دا غا د جل کوي لپاره چې په خپل هغه نه تللو کنه یو په خپل حج ته دریم یې په خپل په باندې حج فرض ده اتفاقا دا څه شو کنه بل سره سره دریم محرمه پیدا ده یو هغه خالص دې پر رسید دوی بیا لانها تتوصل به الى اداء الحج لانها تتوصل به ځکه چې دو راسېږي د په ذریعه باندې ادا د حج ته د په ذریعه باندې کنه حج کو نه دا دا شو لکه کنه زون نفقه واختلفوا في أن المحرم شرط الوجوب أو شرط الأداء على حسب اختلاف في أمن الطريق وعلمنا قدش اختلاف كردا چې دا محرم دا شرط وجوب دی پر دا په شرط باندې به وته حج فرض کېږي چې محرم موجود وي او کدا شرط ادا دی پر دا حج په باندې پر دا خو طلاق نه ده باندې پر چې پر محرم نه پیدو چا ویلي چې شرط وجوب ده لکه چېرې محرم نه و په دې باندې حج فرض ده کچری مړیدله په دې باندې وصیتی نه یا حج ته لژل نشته او چې څه کوي چې دا شرط ادا دی پر ده حج په باندې فرض شوه ده بیا چونکه کنه ادا دی پر دې محرم نه میدو په دې باندې اطلاق نو فرض خو حج په باندې پر نو کچری مړیدله به دو وصیت کو چې مو حج پر شوه ده هم ته مقام کړم بلا ورسول الله سیک مې نه میدل اې دې وجه نه مو طرف نه به حج وکیسته په وفق ته اختلاف ته علماء په امن طریق شه پاسه دغه اختلاف ته چې په لیار شه امن نه وي کنه نه را ټول شتنه پیرا دي کنه به حج فرض ده کنه حج نه فرض او کدا ده ده پر ده صحیح خبره که چې امن طریق ته یا محرم ده دا شرط ادا ده پر ده شرط وجوب ده پر نه ده نه په دې باندې حج فرض ده ادا نه باندې فرض کنه په دې باندې احجاج یا وصیت فرض ده بس په حج ته لږ یا به وصیت کوه و اذا بلغ الصبي بعد ما احرم او چې صبي بالغ شو د بالغ ان قاعده حج تر شو د احرام یې تړل ده احرام نه بعد بالغ شو په عمر باندې بالغ شو یا په احتلام باندې بالغ شو او او ته کلاب دو یا مریای وکنه لور و حج تر شو د مولا سره یا خپل کنه لور شو د حج ته مولا لرله د احرام یې تړل ده په دې باندې حج فرض نه ده او په دا میور شي کاجې نه وکړه چې اصلي لا شو پشه په مزایا بیا تر دلی وکړ لکه ابن بلیګن کې چې بلې شو کنه حج سار ته ورسولې مری کنه حج سار ته ورسولو لا یجزهما عن حجة الإسلام عن حجة الإسلام دا لکه فکر دی فرضی حج نه کنه ا فرضی حج نه په دې باندې نه دی خلاص حتی کې کچ کله روشي کړی تا دا بلیغه نه بلیغه چې بلیغ شو دا مریای چې حاصل شو کنه او بیا وصی شي د حج وصی شي به و ته حج بیا په پات کېږي لأن احرام هم ان کد له اذان فله ځکه چې د احرام وټه شو د اذان نه پلي لپاره په نپلی زبیب باندې د حج فرض وو او چې د احرام تلو کنه دا نپلی حج وو درنګ د مری باندې حج فرض وو چې هم دا نپلی حج وو نه فلا ان کله بوله ادا الفرض دا نه وشته ادا د فرض ته چې حج ویندا کړه خیر د احرام هتلا د حج نه کړه کنه و دا د بحرام د پاره د پاره وبل شي چې دا ایت نرګلې کنه یو ری چې دا نه پلې پر مناقض شو به دا نروړي ادا د فرض ته خو په دې سوال ده چې احرام خدا ستاسو کنه په حج لکه ودا په د المزود پر شرط احرام احرام حج نه ده دا د حج د بهر فائدہ کنه شرط لکه ودا چې المزود پر شرط ده نه کچره نو منا بلې کې نه کی کنه چې په دې په فرض نه وای دا څه کړه ده په دا مې شه بلې شو په دې او د سبو نه فرض کړل شي بیا نشته ورځ که چې ته بله اودس وکړه خو ته نه نفلې دې پر کړو که نه دارنګه خو د اخره مه داسې لکه اودس شرط ده دې بغیر که نه حج نه نفلي کېږي نه فرضي کېږي که نه د حج نه یو بهار شی ده بیا څه وشول که چې په ده باندې حج فرض شو بلغ شو که نه په دې احرام ده که نه د حج وکړو فرضي حج جواب دا ده که چې د احرام دوه حیثیتونه دي یو د اودسو غوندې حیثیت او د سره مشابه ده او یو د تحریمه سره مشابه ده تکبیر تحریمه په مدرسه هغه شرط ده المدرسه به هر شی د خالص سره متصل ده او دا سره منفصل ده نه د حرام که په دې راځو ته وسې کچې دا شرط به کوفلې د حج پر او د سګوند شو او که په دې ته وسې کچې به دې را باندې به حج فورو شې شو احرام د چوتو کنه حرام حج چاله دي مثلا متصل ده نه احتیاطا د ځان شی بال کم د احرام تکبیر تحریمات نه بلغن کا چې تحریمات تکبیر تحریمات نه پابو د خفار نشته نیت یې وتړلو او الله اکبر یې وکړ یو ری الله اکبر وکړ کنه اس دینه باندې په دې ټیم باندې بلغ شو په عمر باندې ورسه بالکل کنه چې الحمد شریک ولا په دې ټیم باندې بلغ شو دا نفل دی کنه دا فرض نه دی ځکه چې تحریمه اگر که شرط خو سره متصله ده کنه د په ناپلې باندې برید وکړي سره دا پرز تندر وړي ولو اجد سبيل الاحرام قبل وقوفه ونوى حجه الاسلام جاده والعبد لو فعل ذلك لم يجوز کچره نو کړو سبي احرام په خوای درځو کړه په عرفات بوله اې دې وړي کې شو ویل چې بلوغ شو چې ورته مو حج پر اس حج باندې پر را شو کنه احرام مې تلا د احرام مې موت کو پر دې حج دې پر به احرام موت نه لم يجوز اګه نه راو کېږي اګه نه پلی پر دې حج نه راو کېږي هغه به نه پلی حج به سار تر رسوي دا فرق وجه څه ده چې په دواړه باندې حج پر نه و په دواړه احرام نه پلی و یو چې نو وکړو پر دې پر صحیح کېږي بن صحیح کېږي فرق وجه دا ده لأن احرام سبي غير لازم او نه بلګنه کې چې حرام تړلو ا په دبو نه سارتا پر کول نه لازم دي کنه ولا زمن نفل به شروع ده ټیک ته نه نفلی حج ده کنه شریعه په شو کړه خو په لبلې خو نه لازم دي نه په دبو نه لازم نو موتی کړو بس موتی کړو لعدم الاهلیت ځکه چې کنه اهلیت نشته پشه د پر د وجوب اهل نه ده واما حرام العبد هر حرام د مریض ده خو بلیغ و عقل بلیغ ده نه پاشه کنه اهلیت شته خو چونکه کنه عبدیت وجرا دی عارض وجرا چې تمریا یې کنه هدا وجر جوړ کنه حاج په دنده فرض نر المدینه په باندې فرض دی رجب په باندې فرض دی کنه حاج چونکه یو مالی عبادت ده دی وجرا کنه حاج نه باندې فرض و عالیت صاحب شه نه پر عالیت خو صاحب شه د دې چې احرام ترلا ده دا نقل په دلا زم شو لکه دا به خام حسار تر سوي نو چې موت یې کو کنه بیا به کزار اوري کنه ا دې حج کزا به روچ کیم حج پر دې حرام ته لدا فلا يمكن خروج عنه دا وصل نه ممکن به شروع في غيره چې شروع کو بل شي والله عالم فصل والمواقيت التي لا يجوز ان يجاوز الانسان الا محرما حمسه الا محرما حمسه ا م ي ك ت ب ي ا ن د ك ن ا چې کله سړی حج ته سي او احرام تړي دي احرام نه به میکات نه تړي که نه ولا مواقیت التي میکاتین هغه چې نه دی راو چې پابو نه میکات بن تیر شي انسان مګر په داسې حال چې محرم به وي احرام به تلوي عام میکاتینا پنځه دي مواقیت جمع دي میکات تو اسم علی سی ادي میکات پښې میوکات نو اسم علی دو معنی د ظرف کړي میکات معنی كل ما حدد لفعل من زمان هر هغه ټیم چې وچاره پر مقرر شوی كل ما حدد لفعل من زمان هر از منا چې وچاره پر وټکل شي هغه ټیم ته میکات وي لکه دا ګنټه چې دوه دا د کنه هدې پر ټکري چې پراه مې هدا وی ولا ولا دې ګنټه ته میکات د دې هدې میکات کنه هدې ټیم ده دو ته خو زمونان دو دو خو یو کنه یو زوی نوم د میکات نه دا په طریقه دی مجاز سره مستعار شوه ده کنه مکان دی پره هر مکان چې وی چاره پر مقرر وي چا دو ته احرام د چې احرام به دې نه ترې کنه دې پر نوم شو کله کله زمان مستعار شي مکان دی پره او کله کله مکان مستعار شي زمان دی پره ته زمان مستعار شوه ده مکان دی پره او کله کله از منا مستعار شي مکان دی پره هنالک ابتل المؤمنون هنالک په دغه زوی شي مسمونه باندې ابتلا راغله والمواقيت التي لا يجوز ميكاتينا هغه چې نه دی راو چې تیر شي په باندې انسان مګر محرم ا ميکاتینا پنځه دي د حرام چې کوم کنه مقرر ځای نه دي چې مکه ته سه په کوم نیت سه مکه ته کا عمره ده پر سه کا حج ده پر سه کا تجارت ده پر سه کا تبلیغ ده پر سه کنه کا مزیره ته چې مکه شرط نه وځي کنه او په دال یار ویل سي محرم نه تړي خامخا یا به عمره کې یا به حج کې عامي کتنه پنځه دي لأهل مدینه ته ذو الحلیفه لأهل مدینه ته ذو الحلیفه ا مدینه بشندګونه پر میقات ذو الحلیفه ده ا مدینه ولا حال کې ده پر اهل مدینه مراد دي کنه چې څه کې دغه طرف نرسي خو د مدینه بشنداوي یا د بل ملک ته کنه پاکستانای د هندستان د مدینه ته روغله د خو په دې طرف فرسي د اهل مدینه وته ویل شي دا نه چې مدینه بشنده دا وی کنه لال مدینه ته مدینه ولا خلک دې پرا ذل خلیفہ ادل ذل خلیفہ دو مقام میکاتا ذل خلیفہ خلیفہ تظهیر د خلفا خلفا عربی ژبه شي د وربی ته ویل شي په دې به شي عاشین وشو د علي ولا کینه ابار علي اس په ابار علي باندې مشهور ده ا مدینه منوره ده کنه په چې مل فصله باندې ده او یا په سات مل فصله باندې ده کنه جنوب طرف ته دې طرف ته چې مدینه نه کنه ا مدینه شهر نه په چې مل فصله باندې یا په سات مل فصله باندې اس مدینه باندې په سره تقریبا خو چار یا تین میل فاصله پته شوی ده واځکه جماعت د بهترین جماعت یو ستره جماعت جوړ شو ده ا نبی ات موشدا دی که جماعت نو کنه خو یو غاټه ونه وا کنه جوړ سیا د نبی سم نه بعد چې نبی سم کړه احرام وتړو به اوس دا دی که جماعت په جوړ شو هغه دی باندې کنه په هر دوره شاه جماعت جوړیږي سا جماعت په جوړ ده کوشه جماعت ته واشیرې شته کنه جحفه دغه د مدینه چې روزه کنه مغرب په طرف ته بار طرف ته په خو وخت باندې دې کنه دا به امکه خلک دې دې کنه تجارتي منډي و امکه نه به خلک هم دوته کنه د کان نبی بزرګي وی کنه تجارتي منډي و اس الیار ونه کارت ورشکی تقریبا درې میلا سلیر میلا دې کارت لري رابع وي ته بورډ لیکنه د رابع کنه شام خلق یسی په عربي کنه په دې دې باندې روشي ولی ال نجد کرن او د نجد خلق پر امریکا کرن دا نجد خلق دې پر کرن کرنا د غرنم دا کرن المنازل چک غر دا نجد اصل هو چګم زکه توی د عربم زکه تقسیم به جزیره یو حصہ که نجی دا یو حصہ تهامه دو ټیټ هم زکا دو دا چګ هم زکا دو دا په سعودیا په حساب سره ولې دا نجی سر سعودیا په حساب سره ولې کنه دا مکه هم زکا کسا یا دې کنه مدینه هم زکا کسا طیف ولا کسا بلکې ریاض ریاض په نجی سره غلا ده نه دا کنه ایک چې نجد حال کرسی الار چې کی مرسی دې پر کرن المنازل ده دا میکات دا پته نه شوی تر شاته چې دا دې کوم یو کنه میکات دوته میکات تر تیرېږي ټول تقریبا تقریبا اکثریا به کنه به هر دی احرام نه پرول چې کله مکه ته وروته پښنه کې چې میجه حرام کې نه وتړي پښنه وکړي چې کیندل وکړي چې کنه ریاض نه ورغلې ریاض زر کې میټر فاصله باندې مکه ور یاد کنه ولار تر سره د دې کنه په میور شي میکات تا کرن په میکات تر شوی به هر د حرام نه کنه تقریبا په ټوله باندې پښنه ورستي وي سمندر د کسلګانو جنوب طرف ته دې طرف ته کنه هما کینا یمن حلقه په ترسي دې له بحرام تړي او د مش پاکستان کنه هندستان بنگلاديش انډونیشیا چې کنه دلار ملک نه کنه دا چې ورسي په جوسه چې ورسي کنه په دې لار تیرې په جوسه په دې میکا تر تیرې په سمندر شاپ دې میکا تر تیرې او په جوسه په دې میکا تر تیرې کنه سمندر شاپ به وته مرخیم نه ترل چې کله به کنه د دې تر وسه به علي کوو ته اعلان ته وشو کنه چې دا یې غار روان ده دا کنه یې لملم ده او دا میکات تا کنه ته شخره به تیاری وکړي سا یو غنټه دوه غنټه مخه به اعلان ته وکړو به به خلک په جوش ولا مدل کنه حرمه تیاری به وکړه او په جوش خو سر کې پراب سای پر تیرې یاد ته ورخ به حرام شتله ا دې وجه رجوز ول حال په کراچي یا په شور باندې پیر پټ حرام وتړیا ونه او کلاس کې کړه یار تقریبا دوی نیمه ګنټې درې ګنټې فاصله خو یشته چې یا کنه دې دې ته رسېږي کنه په پښور باندې حرام نه وتړې چې کله کنه جوسته چک شي او په پیړې کې چې سه دوه ګنټې پس کنه مزال مې کړه ده پنځه ګنټې مزال ده کنه دوه ګنټې شو ده یا درې ګنټې شو ده کنه او اس یلم ته بر دې کنه به وته په جوشه حرام تړل شي یمن حکه پر یلمم ده او دا رغادو اثر خو شپې وي شپې جزیره درې مې کنه بیا په ایرپورټ باندې یې مزګار ایرپورټ ته ورنه بوسي بیا خرمینه په وتړي بیا شپې ټوله شپه وکنه خې بیا ځنګ وي خې بنا کو پرتی وي کنه سر چاټ په سر باندې پټکایر سره وي په سره مو سم شو کنه چاټ په ځون سم باندې پات نه وته لګي سر نه پټ سوتی کنه نه په چار راس وکنه لانګ اخر دا وای رنگینه منګیره وای هغه څه تیور کا کنه غسل مسلاو کا چې په جو شاګه نه تاریخ کېږي غسل مکه او دا سره خیر نه موت شي او لنګینا و تر کنه خنیات ما کا احرام امر نیت ما کا چګلا کنه یوا دې ګنټه کا سر دې پټوي خیر نه پټوي ځکه نه کاس کنه کله یوا دې ګنټه بازار چې وشي کنه میکات ته ورنځ شي کنه فرید به دې کام شي به وته احرام پسې وتړه هکذا وقت رسم هذه المواقيتا دارنګ مقرر کړی نبی سم داغه موقیت نبی سم مقرر کړی لها اولې دې حل کې دې پره وفایده تاکید ا د ه ګ م ي ق ا ت م ك ر و ل ي پيدا دادو المنو عن تحيل احرامه چې په بندي دو مرد د تحيل د حرام چې په دینه به حرام په سټ کوي نه لانه يجوز تقديم عليها درجه هم خدين حرام پرده ځکه چې تقدیم خو په دې نه راوړه کنه په شور باندې حرام وتړه په لور کنه په کیر شي حرام وتړه اې دې میکات پیدا کړ چې په دې نه به پاتې رب ته حرام پسټ کوي نه ثم لا فقير دنت هيري على قصد دخول مكه علي ان يحرمه دنا بعد افاقي افاقي معنی به دینه چې په میقات بهار وي اته افاقي وته ویل شي کنه په میقات باندې چې څوک بهار وي کده مکه بل شندار وتل بیا چې میقات بهار شي افاقي بل شي پاکستان نه کنه سعودي ولا سای درې می یا په خپل پاکستان درې می کنه چې کله دې میقات ته ورسېږي فنیات دخول مکه ته مکه ته شرط نه وځي هم وزیره دې پر راسي تبلیغ دې پر راسي یا کنه سیر سیاحت دې پر راسي دا څه چې هغه بار بار مکې ته سي کنه په مکه تر تیرېږي هغه بار بار دی می نه خو داسې نږدې چې نشته مدینه ولا خلک شته ډېر ورون دي مدینه ته کنه سپیشل شي ګاډي سي بیا کنه بیا سي دا په مکه ته بهر وځي چې مدینه ته سي کنه خو سلویر میلا فاصله خو بیا په مکه ته ورته شي مدینه ته کنه ور ور ور سړي بیا بیا وګاته کنه باسر روان کړه وی کنه او درنګ یې کنه که هغه وکړ کې چې دا کنه خیر په پورې شندر ګډې شپه به وکړو خو دې ته فر خلق وکنه اډر ورون چاک پټ تیرو شي کنه پورې شه دوه ورا ته فو 40 میل فاصله ده وذلك کنه دا میکات تکرن المنازل ذات ایرک ذات نه د کلمه منازل میکات تکنه په دا میکات باندې په دې محاذات باندې تیرې شي کنه اې خلک دې پر خو به تکلیف ته خاص کړي ډرور دې پر چې پورې شي کنه خامخا یو ری بیا کنه فرار کو امیر خو مذهب هغه ده کنه چې میکات مې سره لري کنه چې میکات به بیا ودی چې بیا څه کنه بیا به حرام تړي هن لهن ولمن يمر عليهن دا میکاتینه دې خلک دې پر دي چې څه پرې وته نشي سړي ولمن يمر عليه وسکه پر تیرې دې پر میکات کنه هم من اراد الحج والعمره حديث الفاضل سره ا چا په چا چې حجر دا وي عمره دا وي نه شوفه دا مذهب دا شفیع دا مذهب دا کنه چې په میقات باندې چې سکر سی حج عمره به وت هغه سې کو چې حج منیت یو مرې نه کنه کبه بنیت نو به پابو نه کنه حرام نشته مې وی چې پسنه په پابو نه حرام شته خدا سره خلک چې دا تکلیف سره وتا کنه روزنا سی کنه اې دې پر بیا مفتیون لیکلی دی چې د شفیع صاحب مذهب باندې فتوا ورکول شي کنه چې ته بیا کنه ارو زمرا ما کا کنه چې په ورې شکنه ته هم خجور په ورې شو ترسه ا جدي ورارتي جدا 30 میل پس لکان 30 کیلومتر ده کنه خو جدا ولکن هغه میکات سنه نه دو په میکات بهر نه دو نه خاصه ته درځ شي کنه خو طیف له خلک ا په میکات بهر کېږي اصل مذهب دا چې کنه خام تړي ولأن وجوب الحرام نبي سمبر چې لا يجاوز احد الميقات الا محرما فميقات څه کار نه ترېږي